بسم الله الرحمن الرحيم وإنما يشترط نية الإمامة إذا تمت محاذية د ښځې محاذات ورته مفسد ده ورته سړي لمونځ ماتوي چې امام نیت د امامت کړی وي او که امام ا د د امامت نیت نیوی کړه د ادل من موت ته هغه سړی من نه ده موت یا هغه امام سره چې مخازات تر هغه من نه ده موت دا خو اول سر نه دو چې کن امام سره شروع کو اول نه چې موجوده وي او مخازات یرسی او که اول نه چې داس ودرېدله چې چا سره محاذینه دو بالکل سټه ویلوړه دو نه امام په سانګ شي ویلوړه دو نه د بچا په سانګ شي ویلوړه دو ځون ته ګوشي ویلوړه دو که نه او په امام په سلمیز کو بیا امام د پورا د امامت نیت شرطه چې دو ده که نه د امامت نیت وکړو به به ته دل می صحیح کېږي او که نه امام کدا نیت نمی کرا چه پمو سر منزل کو دل میش پس سیده و یو روایتا که چه نیا امام بکر ده ده امامت نیت کو پاگا روایت بنده کنه چه اغا نیت شرط نبیلی ایگا سواجه دو حالانکه سو چا سره مخازین درولې چا په سانګ شنه دو کنه نقصان نه ویل جوړیږي او په هغه روایت باندې کړ چې نه ایسا نیت ته شرطه حالانکه چا سره مخازینه د بینات ویلو ته شرطه والفرق ولا احداهما فرق په یو روایت باندې دوه روایتونه چې کوم روایت وی چې نیت نه وي ته شرطه کنه هغه فرق محتاج ده وچ ان الفساد في الاول لازم فساد د الموضوع په اول صورت سره چې دو مخازی وی چا سره اخو فساد لازم ده اول چې دنیا تړي به مخازید نه تړي کنه چا په سانګ شدو فساد لازم ده دیو جن کر امام د فساد په سار بده وو خلیات ته امامت وکړو وفي ثاني مختلم او په دویم صورت شه چې چا سره مخازین دو دو ته فساد یقیني ده فساد محتمل ده دا سه ډور شته او احتمال شته چې کنه ټیک ته سو ګوشي ویلوړه دو کنه او که چا ته پام شو کنه چا په سانګ شو درې ده بیا که په سنګ شي ویلوړ وي که نه مکرو به وي که نه خو لمونځ فاسد نه فاسدېږي نه زنا د شرط د مخالف نه چې ان تكون صلات مشترکه چې می به مشترک وي ا دې کې شته و دې مخالف کنه مخالف سړی یا د امام تحریمتن به مشترک وي تحریما به اثر ګرګاډه وي او آداب به مشترک وي تحریمتن اشتراک دې ته ویل شي چې د سره به نیات تړلوي په هغې چا پسې چې چا سره دو په سانګ شي ویلوړه دو په پسې به نیات تړلوي یا به نیات تړلوي که نه په هغې ملو پسې چې په چا پسې د هغې سړي نیات تړلا چې دو چا په سانګ شي ویلوړه دو که په دې ملو څنګه په سانګ شي ویلوړه که نه خو په دې پسې د نیات دې تړلوي بیا د ملو لمینځ که نه فساد شو ځکه چې دا یون می سره کو په تحریمات سره ګرګار دي او یا د مقتدی سره دو پسنګ شو ودره ده کنه به دې دا په دې ملو پس نیت تړلې چې د کی ملو پس د مقتدی نیت تړل ده دا تحریمتن اشتراک ده کنه المینځه مشترک وی ګرګاډ می دوی ګرګاډ می دې ته ویل شي تحریمتن ګرګاډ چې دې دا نیت تړلې وی په هغه چا پس چې د چا په سنگ شو دوروغله یا دا نیت تړلې وی کنه په هغه ملو پس چې پچا کنه کی ملو پس دې هغه سړی نیت چې چا په سنگ شو دوی لوړه دو کنه دا تحریمتون اشتراک تا اگر کا مخته ورس یو یا سړی مخته نه تړنا و ملو کې راځي کړه د دور سره ولکنه او په دې ملو په صدا و درل لکنه په دې ملو په صدا نیت ته دا تحریمتون اشتراک تا دا چې بالکل په یوټیم د نیت نه سره تللی کنه اگر کا مخته ورس یو یا هو پیګه په سنې ته تلوي کړي چې چا په سم حضرت ولا ده یا پیګه ملو پسې چې پکې مکه ملو پسې دا مقتدیل مس پسې کو په پسې ځان یې ترلوي او کدا سو کل چې دا سړی په ملو پسې مس کو شدا زون تل مس کو یا شدا په ملو پسې کو سړی زون تل مس کو څنګه څنګه ولور دی نه کنه دا غل مين نه پسې دی ځکه چې کله مين سره یو شي نه مشترک نه ده یا شدا زون ته سړی مس کو هغه سړی زون تل مس کو او درنګ ادا ان به اشتراک وي ادا ان اشتراک دې ته ویل شي کنه چې د کیم مزینه دی چې کو دا دغه سړی چې د چا په سنګ شسه دار ولیدو کنه او دا شو دا کنه ا دې ګل منځ شته دې ملو ده موجود وي په دې منځ شته ملو ده وي د ته وی تحقیق کړه ادا ان اشتراک دا کی مس دې کو کنه دا شدا و د مخازی سړی کنه په دې شته دې پر د امام موجود وي یا خو د خپل دا سړی امام وي دا شدا چې کنه چې ګړي ټیډي کړه چې دا سړی کنه دا سره امام چې کیم کنه میز د امام کو یا دوړ به پر امام موجود ده پشه او دغه تحریمی اشتراک او د ادا اشتراک می شکر تلزم نشته چې دا غد ما تر څه یوري چې نیت ملو په سوتړ لو خو ملو خو شته به ادا ان اشتراک سمنا چې کنه په ادا شي چې کیم دی کو پښه د ملو موجود چې نیت ملو په سوتړ لو خدای ملو شته کنه سريا په ملو پسنياتو ترونه دي شلا په دې ملو پسنياتو ترونه کنه په دا ټیم هم مخازات نو چې کله ملو سره موړولو دغه ما سبقاره کاته چک شول چې کیمرا کات نه پوت و هغه ته چک شول کنه 1000 وري مزبوکین دي دواړه مزبوکین دي کنه دا یې کسه دا کنه روته پیدا کنه صحیح په سان شو ودره د پاره کات سي چې کیمرا کات نه پوت چې کړه ته چک شو دي کنه په سان شي روغلا دا دی که تحیمتن اشتراک وشتا خو ادعان اشتراک نشتا چې کی میز کو دا دی که دی ملو نشتا دا زون ته وختا دی سړی زون ته وختا میز هغه زون ته میز کو دا شدا کنه زون ته وختا زون ته میز کو دا ملو پس نه لګیا ملو سره مړونه دا ملو نه لور شو دا کنه کنه دا زون ته مدینه وختا دی وړه منفرد دی نه کدا دی که محاذات رولو کنه دا محاذات نه مفسده کچې کنه دا یول مینه سره کوه و من شرط محلات نو کل صلات مشترک کن چلمی مشترک وی تحریمتن با مشترک وی تحریمتن شداک دا منع کن چه دیگه شده دا پر محاضی پس نیت تر لوی یا دوار دا پیوی امام پس نیت تر لوی و ادام دا اشتراک وی چکی میز چکو پاشا دیده پر امام موجود وی دویم شرط دا و ان تکونا مطلقتن بل دا چه در میز دا کنا کامل میز وی دا دا مطلق مزوی کامل مزوی کامل مزوی وی کچه رکو سجده لاری دا کامل مزا او کم مز چه رکو سجده نلاری دوارا نری بیا دا کامل مز ندا لکه جنوزیل مزا پاشن در کوشتا نو سجده شتا که پا جنوزیل مز شکنه شدا سری پا سانگ شو ودره دا کنه مزی نمو تیری سری پا ده محل سرال می نمو تیری زکا چه دال مز ندا یا سجده د تلاوت یې ادا کوله کنه ا تلاوت سجده یې صلا ده سجده یې صلا ا دې څنګه په څنګه شو ودره ده کنه په دې سره سجده یې تلاوت نه خراب پیدا کړي چې دا کامل مين ده وان تكون مطلقه بلا چې هغه ميزه کامل ميزي ذات رکوع ذات سجود دوي دريام شرطه وان تكون مرأه من اهل شهوته او یا کنه کبیره د شهوت و په تیر وخت داسې وخت په تر شوه ده چې د شهوت و کنه اس کا عجوز ته شوهاد وکړه شا زرا بډې دو کنه چا زړه دې ولا چې ګېډي کنه په ملا باندې ګوره دو سپین ساری ده کنه بلو ولا جوړه دو هو دې کې مخاداته مفسد دلمین دې متوي کنه دا د اهل شهوت نه دو اهل شهوت دور په تر شوه ده کنه شرع د اهل شهوت نه وي فی الحال یا فی ممزه دې ته نشي کتل کله چې پردی دا وي که نه که پردی وي که خپله وي که نه خپله خیر د وي خپله میر د وي که نه دا غلمي د متوي سلورم شتو ان لا یکونه بین محایلون و دې کې مشه ده که نه حیله نه وي پرده ده نه وي هدې که سړی و که نه بیا په شل خاضي ټول هغه چې په کیمه بده نصر غلا ده ملخوص به وی کنه په دې کې فساد سي ټول هغه شینه چې په کیمه بده نصر غلا ده کنه هغه ټول شینه په سی وی لمیز به وی کنه جنزل میز به نوی سجده تلاوت به نوی او ګرګار به سره کو کنه علمی به مشترک میز وی او د اخره به د اهل شاوت نه په ویشه به کنه حیل نه په ویشه په کنه فرجان وي صلات په مشترک وي تحریمتن و عدانیو شتا مطلق وي کامل می به دوا شو شدا به اهل شاوت نه وي درې ده په ویشه به کنه حیل نه پردا به نه په شکنه فرجا به نه وي دا سلویر شو کنه و امام به کنه امامات نیت کړه وی کنه دا شرط مخه تیر شو او محاذات پر وغلا وی کنه د شد کنه په قدم سره ا سړی کی ما دام سره چی وی کنه ا شد قدم به مخازی شوی د سړی کی ما دام سره وی کنه کا ساک سره او پندې سره او کا قدم سره وکنه کا سار سره وکنه د محاذات پر وغلا وی او په شام شر دغه ده کنه چې د محاذات په کنه د محاذات کې روغ لو کنه په انداز یو رکن باندې یو رکن به کنه د المزو یو رکن به شوی بالفعل امام محمد صاحب په کول باندې دا څه چې به حضرت رول بس ټول می ختم ختم شو کنه نه د مر کړه ټیم تیر شو کنه چې یو رکن د المزو شو یا قیام شو یا کنه رکوع شو یا سجدا شو امام محمد صاحب پر مده او امام ابي صدر باندې بالفعل کارو کړی وشو چې د مر ټیم تر شوی چې رکن په شکیږي جی کنه د مر ټیم تر شوی کنه به وته فسیدي چې کې مزونه دي کنه آب جامع المنزل ته نه وځي اې دې پر وطن مکروه تحریمي دي لما فيه من خوف الفتنه دغه وجه نه چې په دې حضور شه دا چې هغه ډور د فتنه ا فتنه ډور دا کنه فساق فجار سره ډیر شوی دي دی به موزه تر سي کنه فسقونه فجرونه به کنه به شرم کنه شرموري به تکړی به وی کنه اې دې وجه نه دې پر وطن و دې دا کنه فتنه پر سبب نه جوړیږي کنه جماعت جماعت ته بندر وځي جمع المسجد پر بندر وځي ولا باس للعجوز ان تخرج في الفجر والمغرب والمشاء او نشته کنه ډیره تنګي ای بډې دې پرا چې وځي په سبول مدر شي یا په مشوم شي یا په مستان شي وهذا عند ابي حنيفه رحمه الله دا امام حنيفه صاحب په مذهب باندې امام صاحب فرمایي کړه چې دا هغه بډې وي زړې غونې وي کنه چې مخ نه وروړي ځکه چې دا بډې دو بډې کنه زړه څه دو اسا په کوچري په کوڅه ګرځي کنه نشته فتنه دی په وتل شي لیکن لا ترغبت دی واجب دی کموري دی کنه مين نه رغبت نه دی په ترا باندې چا دی په ترا باندې رغبت نه کیږي نه دی نه کنه خطر نشته فلا يكره بدي وتل المزيد مكروه دي كما في العيد لك في ثاني مكروه اذ متهب بالاتفاق سره وتل شي بډې وله امام سے فرمایي چې ان فرط شبکه حاملون ان فرط شبکه حاملون دا دې توله د مستي دا باعث کېدل شي شبک مستي ته ویل شي زیوتوله د مستي باعث کېدل شي امیسه پر خو به بډې وي میسه به کنه مخ نه وروړي کنه ودا سه خلک ته چې به زیوت ماست وي کنه کنه و هغه ذکر فتنه کنه باعث کېدل شي چې فتنه پر باعث شي والجمعه ته فاسقون چې دي کنه هغه رنګولې په مشوشین مده شي مزګار شي مجمل وشه په دې چسې شي په دې بدرې شي کنه خپل رامي ګرځي نه په دال مده شي چې دا ميمي فاسقون بیا کله فتنه اختام احتمال او خطر نه نشتا ځکه مې په داسې باندې ولې اما فی الفجر ولې شاه هم نایمون په سبب واشه مستان په شدی کې نه خبولې دي فاسقون دي کنه چې یو څه فاسقون چې شکور کو په دې مسلمان شي کو کنه په دې مشوم شي په دې چو دې پوا شي په دې کنه شپې کو چې فاسقون په دې چې مې ګرځي اورې د فخطرای وي ته کنه اورې د خډرې نه سپه کنه مستان ته ودی اشابو کا خو دې دې کنه یو ډکه د مستان دا و د سبو دو کنه نه په سبو شو دې نه مشوم دې مستان شي بګوزي په وندې باندې اس حالات بدل دي او دا رنګ عيد من سره چې خطر راشته وجبانه متسعتن عيدګاه ستره وي فيمكن الاعتذار عند الرجال ممکن ده دې ته کنه پسان کې دل دې سړی نه عيدګاه ستره وي کنه دې پسان ودرې وریا سړی نه جماعتونه خو وړ وړ وي چې جماعت د خبر سي خو په جماعت شي په سپېښه به درېږي خلک څنګه به نږدې وي کنه اځي کوي ارت کې ویني کسي کنه نه ځکه په جماعت شي خطر وي فلا يكره هو نه عيدګاه ته وتلی نه مکروه طهير نه غير معذور مراد دا چې معذور نه وي او داسې پوتې کېږي و هغه څه چې ملا د مستحضر شه دینه معذور مراد ده چې او داسې نه پوتې کېږي که نه عذر به سره ده یو سړی که نه غیر معذور ده هغې او داسې وکړو که نه او چې کوم امام ده که نه معذور ده یا یې بول څه کېږي یا که نه وینه وینه درېمي یا که نه بوت چلېږي که نه یا دسینه ورته لګولې دي ولمینځ راکړو که نه وینه ویل درې می معذور ده او د مقتدی می اخلاق ته بالکل کنه غیر معذور ده شاو دا چې کړه په شته زاو دال باندې میس کو کنه هغه شرطی نه ټول پیرا دی په داسې کو د بلی به داسې کو کنه دا غل میز اته نشیر متضم کېدل کنه شای نه متضم کېږي به کنه هغه څه چې په دنه پوسوي په دنه اخلاق وي ته نه متضم کېږي او په امامت هو ته زبون ده والامام زامن امام زامن ده زمين دا منا چې هغه زموار ده هغه بل ميز کو ميز به خلوص وي دا منا چې امام ميز ا دې مقتدي پر مذهب باندې مشتمل ده مثلا تړلا دا چې دوله متېږي ميلو سره متفقه چې دوله رېږي ميلو لا رېږي بمعنى تزمن الصلاة صلاة المقتدي دو تزمن په معنا د تزمن د ميز د امام المذهب مقتدي لره ودو ته د امام ميز احکام زیره ده پیګه چې شرط نه موجود او طهارت نه موجود او په دې شکل نه بل کلاک ته دانش متضمن کېدره ولا يسري القاري خلف الامي علمي بينو كون قاري وسي په امي پسه ولا يسري القاري خلف الامي قاري بالمين نكو په امي پسه دي قاري المين په امي پسه نه صحيح کېږي قاري منا درسي کنه دا د فقهاو اصطلاح ده قاری یې ته وي چې کم څه کم یو آیات خو یو دی وي که نه کم څه کم چې یو آیات ورسي دی ته قاری وي وي په تجوید سره نه ورسي خو دا مره ویل شي چې علمي نه په باندې باسي دی که نه ته قاری وي وي او بیا ته وي چې بسم الله نه ورسي که نه بسم الله نه وي دی کړی ها چې د لمس چې المنځ کنه یو آیت فرض چې هغه یو ذکر وي چې المس په باندې کړل شي الحمدلله رب العالمین دا خو چې وي یو دی یو یقول هو الله احد ټول کول هو لنا ټول کول هو پنځه آیات دو کنه نو پیرابیا شاکر حافظ ده ها کم سے کم چې یو آیات ته یو دی کنه دا دا کاری کنه په دې نه چې سمره دی هو دا کنه چت کاری دا امید ته کې چې یو آیات نه ورسی کنه یو آیات نه ویدو کړه چې دل میس په باندې صحیح کېږي ته مې ویل شي دا څه خلک شته نه چې نشو دې کوله کنه په عربي باندې بالکل ژبه نه ورسي کنه بالکل ژبه نه په ورسي کنه چې ته یو آیات نشو دې کوله دا مې شوله دا هم معذور ده کنه امید یې کنه دا مې څه ما دې پلوري دا کاریون دي کنه دا ټول از منا کاریون دي چې چا الحمدلله د کولواله یو کنه دا وی کا دی کاری اقوا خلندا ته په قرات باندې قادر یې هغه فرض قرات ته ویلا شي د بل خو کنه معذور ده فرض قرات نشي ویلا اته خدا سره می صحیح کړی دا کنه یو رکن دا نشي کنه کمای ده په نشه کمای ده والمقتصي خلف العاري او المین بنو کو کنه جمعه او غسین کا وسه پلان نغړی پسه مقتصینا سیک مراد ده لګنی سیک مراد ده مقتصینا سیک مراد ده چې دا مر جمع خو یوی که چې عورت یې پټ ده که نه ان من اول سره چټي رسې کنه دا ورته کې پټ تا دا مر رنگ چټای لنګي ټای وره ده کنه دا مقتصي شو او عاری ته وی کنه چې دا مر جمعه نه وی کنه چې دا ورته پټ کو کنه یې ته عاری وته ویل شي ځکه چې 100 عورت فرض ده شرط المزه پره مرو ته بین ولا دا یا یې بنشتا یا کنه بیمور و مقتدیونه کنه او د سینه کړی دی دغه امامت صحیح ده ادوار علمي کنه یو برابر دا څه چې ولا کلاک ته بل کم زیر ده هو هذا ان ابي حنيفه رحم الله دغه جواز امام صاحب په نوم ده درنګ بيسب صاحب په نوم ده وکاله محمد لا يجوز امام محمد وی چې نه د متیمم امامت نسې کړي متوازین دي پره لانه طهارت ضرورت ځکه چې د تیمم دا طهارت ته خو دا ضروري طهارت ته مجبوري ولا طهارت ته چې بنو وې کنه یا په یبه باندې کدیره نه د اې د وجه نه کنه په خوره باندې طهارت حاصل شوه ده طهارت ته ضروري طهارت ته وطهارت بالماء الاصليه او طهارت په یبه باندې کنه هغه اصلي طهارت ته یبه په دوه طهارت ته پر دې کنه وانزلنا من السماء ماء طهورا هغه اصلي طهارت ته نه یو ته داس کړه ده کنه ا س ر ا س ي ت و ه ر ت و د ب ل و ل ك ر م ز و ر ي ت و ه ر ت ا پ ي پ م ك ت س ر د ا چ ي ت و د پ ر ت و ه ر ت ا ب ت د پ ر ت و ه ر ت ن ش و و ل ه م ا ش خ ي و ج أ ن ه ت و ه ر ت م ط ل ق ة ت ي م م د ا ت و ه ر ت ا كامل و ه ر ت ا يوري ك ش ر ط ب ر ا و ي ك ك ر م و ز و ر د ا ي ب ن ش ت ا بیا په یک تیمم باندې کړه په خوره به تیمم وې کنه بیا دا داس سره کچې په یبه دې کنه داس کړی بیا فرق نشته پشه ورته مطلق ورته ولهذا لا يتقدر بقدر الحاجه ا د وجه نه خو چې دا کمیل ده نه دا تړله په انداز حاجت پرې چې خلی دا غل مس په وکا چې کله کله سره سلو موړه وي یا کنه وخت تیر شي په دا ودس په دې بوت وي کنه لکه د معذور ولا نه چې لاس کولای کې وي مې وکړه په لاس ته بنه باندې کلمیس کا پرې ته بنه باندې کنه دا مې دا پوکا مې پښا پوکا مې ګارا په دې وکړه کنه چې څه پرې ته وین موت نه وي کنه یې بده مې دل نه وي په دې کې وته بنم المدینه کاله کو داس دا ذکر کنه یو بل مسله ده چې دواړه امامونه ان خلاف شوه ده کنه یا دې دلین خلاف پر منی ویری یو شاو سای ته شی ته تعلق ورکا سړی رجی تعلق کې ورکړه دا چې بیا رجوع ته کړل شي عادت لګیا دو کنه یو خیز وته ولګې دو رجوع نه وته وکړلا پوکا شولا بیا کنه خیز وته ولو کنه دریم خیز وته ولګې دو یا د رجوع نه وته کړی دریم خیز چې تیر شي ولوم به کنه اته تیر شو بس کنه طلاق بیان شو سره سره نه بیان شو رسنه رجوع شي ته کړه دریم کنه خیز تیر شو یبنه وې دې ته بینو ولو امام محمد زوتا دا طهارت مطلق کامل وخستو یې کړ اوسې په ودره ول چې هغه د ولم بدا واوی دې کړه امامت صحیح نه بیری چې نه د په خور او داس کړه دا او شیخین وی کړه چې رجوع تکړه شي دا یې رجوع تکړه شي هغه د خپل اثر خلاف وکړ کنه او په نکاح کې احتیاط دغه ده د حلول حرمي کې سادو تلو ککړې دو کنه احتیاط دغه چې درو جدا نشي صحیح کنه نه را د خلص او بل شي چې ته بینی ولو کنه دا سره کې چې لا مولي وینره او شیخین دې ته کتلې دي کنه فالمدرسه طهارت مطلقه ده دا څه چې لکه له مولي چې دوکه نه ا دې محمد سید دغه متیمم متوسي دې پر او په رجوع شه علي کده ته کتلې ک چې دا ته بینی ولا دا کنه ته بین خو چر وشو دا خود المزده پر وشو دا مجبور دی چې دې په دلمیس پر دا ودلې بنشته کنه خو یا به المزنه خو سوي یا به تبین کنه تبین وترو کوي کنه نه یو خلک نه یا بیا ته بین ولو یا مين نه باندې کړه کنه چې څه پرې پدې ته باندې باندې مين وی کړه یا دا مر ټیم نه پدې چې نو ته می کنه امر خو کنه دا وداس دا غته بین یې ځکه نه پښه مرمو کنه زمون خو طهارت خو دې کنه علم زده پر دا چر وشو دا کنه علم زده پر وشو دا دو چې کنه د خیر نه پوکا شو لا کنه به د خلیته مو مولو کنه یا مينو باندې کړه کنه یا د مر ټیمه نو پتر شو چې د کل مسکای به مس کړه وای کنه نه اسه کنه یا د سلو کچ یې کنه یا لکه چې په غسل لګیا وی کنه هغه یې کچ لومبي دا ټیم یې په پوت ده رجوع تکړای شي مړه